د نوح علیه الصلاۃ والسلام زوی په لري فاصله کې وو نوح علیه الصلاۃ والسلام ورته غږ وکړ زویا له موږ سره سپور شه د کافرانو سره مو اوسه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء نوح علیه الصلاۃ والسلام ویل نن کوم شی د الله پاک له حکم نه غورن کوونکی نشته پرته له دې نه چې هغه الله پاک په چا باندې رحم وکړي په دې ترڅ کې یو څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم د غرقېدونکو څخه شو حکم وشو ای ځمکې خپلې ټولې اوبه جذب کړه او ای آسمانه بند شه بیا اوبه په ځمکه کې کېناستېدلې پرېکړه سر ته ورسېده بیړۍ پر جودي باندې تم شوه او وویل شول چې ایسته دې شي د ظالمانو قوم نوح علیه الصلاۃ والسلام خپل رب ته غږ وکړ وی ویل ای زما رب زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې په جواب کې وویل اے نوح علیه الصلاۃ والسلام هغه ستاله کورنۍ څخه نه دی هغه خو یو فاسد عمل دی نو ته د ما څخه دغه خبرې غوښتنه مکوه چې ته دا غي په حقیقت باندې نه پوهیږي زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندي ونه ګرځوي نوح علیه الصلاة والسلام سم د لاس عرض وکړ ای زما ربه زه تا ته پناه درولم د دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهېږم که ته ما ته بښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو زه به برباد شم حکم وشو اے نوح کوز شه زما له لوري سلامتیا او برکتونه دې پر تا باندې او پر هغو کسانو باندې چې ستا ملګري دي او ځینې ډلې داسې هم شته چې هغو ته به زموږ له لوري دردناک عذاب ورسیږي اے محمد دا غیبی خبرونه دي چې موږ یې تا ته وحی کوو د دې نه مخکې نه ته ورباندې پوهېدلې نه ستا قوم نو صبر وکړه نتیجه د پرهېزګارانو په ګټه ده او د عادیانو لوري ته موږ د هغو ورور هود ولېږه هغه وویل ای قومه د الله پاک بندگی وکړئ دغه پرته ستاسې بل هیڅ خدای نشته تاسې محض دروغ غوټه کړي دي لك بمؤمنين اے هدا ته موږ ته کومې څرګندې شاهدۍ سره نه راغلی او ستا په وینا سره موږ خپل معبودان نشو پرېښودلی او پر تا باندې موږ ایمان راوړونکي نه یو موږ خو دا انګیرو چې پر تا باندې زموږ له معبودانو څخه د کوم یو گزار لګېدلی دی هود علیه الصلاة والسلام ویل زه د الله پاک صاحبي وړاندې کوم او تاسو شاهدان اوسئ دا چې تاسو له الله څخه پرته نور په خدای کې برخوال غنلې دي زه ورڅخه بیزار یم زما توکل پر الله پاک باندې دی چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم هیڅ ساکښ داسې نشته چې دغه چوټي دغه په لاس کې نه وي بېشکه زما رب په سمه لار باندې دی که تاسو مخ اړوي نو وایړوي زه چې له کوم پیغام سره تاسو ته راغلی یم هغه می تاسو ته رسولی دی اوس به زما رب تاسو په ځای بل قوم را پاتوي او تاسو به هغه ته هیڅ زیان ونه رسولای شئ په یقیني توګه زما رب په هر څه باندې څارونکی دی په پای کې په دې دنیا کې هم پر هغه باندې لعنت وګرځیده او د قیامت ورځ هم واوري عادیان په خپل رب کافران شول واوري لري وګرځول شول عادیان د هود علیه السلام قوم نو تاسو دغه نه بخنه وغواړئ او دغه لوري ته راوګرځئ په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا هغه وویل اے صالح علیه الصلاۃ والسلام د دې نه مخکې ته په موږ کې یو داسې سړی دی چې ډېرې هیلې د پرې تړلې وي آیا ته غواړي موږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړي چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کوو نو د کومې کندارې په لوري کې موږ ته بلنه راکوي د هغې په باب موږ سخت اشتباه کیو چې موږ یې په تکلیف کې اچولي یو صالح علیه السلام وویل ای قومه تاسو په دې خبره باندې څه فکر کړی چې کما د خپل رب له لوري یو روښانه شاهدي درلودله او بیا هغه زه په خپل رحمت سره هم سرلوړی کړم نو له دې نه وروسته به د الله پاک له نیونې څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم تاسو زما څه درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ او ای زما قومه وګورئ دا د الله پاک اوښه ستاسې لپاره یوه نښانه ده دا د خدای جل جلاله په ځمکه کې د څرېدو لپاره آزاده پرېږدئ په دې باندې هیڅ عارض مه کوئ که نه نو څه زیات وخت به تېر نه شي چې پر تاسې باندې به د خدای پاک عذاب راشي په پای کې چې کله موږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح علیه الصلاۃ والسلام او هغه کسان چې لغه سره ایمان راوړی وو وژغورل او دغه ورځې له روساینه مو هغوی خوندي کړل بېشکه همدا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی او ګورئ ابراهیم علیه السلام ته زموږ پرېښتې زیری ورکوونکی ورغلی ویې ویل پر تا د سلام وي ابراهیم علیه السلام ځواب ورکړ پر تا د هم سلام وي بیا ډیر وخت تېر مخکې ابراهیم علیه السلام د هغو د مېلمستیا لپاره یو وریت کړی راوړ خو کله چې ولیدل چې دا غو لاسونه خوړو ته نه رسېږي نو د هغه ور باندې اشتباه راغله او په زړه کې ورته ویره احساس کړه هغه ویل نه ویرېږه موږ خو د لوط علیه السلام د قوم خواته لېږل شوي یو ان هذا لشيء عجيب هغه ویل قای زما شامته اوس به زما اولاد وسی په داس حال کې چې زه ډیره زړه شوم او دغه زما میړه هم زور شوی دا خو ډیره حیرانونکې خبره ده پرښتو ویل د الله پاک په حکم باندې حیرانېږي اے د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کورنۍ پر تاسو باندې خو د الله پاک رحمت او د هغه برکتونه دي او په باوري توګه الله پاک د ډېر ستاینې وړ او د ستر شان ستن دی إن إبراهيم لحليم أواه منيب په حقیقت کې ابراهیم علیه السلام د ډېر غم او نرم زړه خاوند او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله په پای کې موږ پرېښتو هغه ته وویل اے ابراهیم علیه السلام وسلم د هغه نه لاس واخله ستا د رب حکم شوی دی او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیڅ چا په مخنیوي به یې مخه ونه نیول شي لوط علیه السلام والسلام هغه ته ویل ورونو زما دا لونه شته دوی ستاسو لپاره ډېرې پاکې دي لږ له خدایه وویرېږئ زما د مېلمنو په باب ما مه خجالت کوئ آیا په تاسو کې څوک سړی نشته نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي دې درته واخله او ځه وګوره د تا څخه دې هېڅوک شاته نه ګوري مګر ستا مېرمن به ملګرتیا درسره ونه کړي ځکه چې پر هغې باندې هم هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تېرېدونکي دي د دوی د تباهۍ لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی د سبا کېدو لا اوس ځنډېدل دي بیا کله چې موږ د فیصلې وخت را ورسېد نو موږ هغه سیمه په بل مخ نه کوره کړه او پر هغې باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران وراوه چې له هغو نه هره یوه تیږه ستا د رب په وړاندې په نښه شوې نومول شوې وه او له ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی شعیب علیه الصلاۃ والسلام وویل ورونو تاسو په خپل فکر وکړئ چې کزه د خپل رب له لوري په یوه روحانه شاهدۍ باندې ومدا هغه له خپل لوري نه ماته هر وزي هم راکړه نو له دې نه وروسته زه ستاسو په ګمراهیو او حرام خوریو کې له تاسو سره ګډون څنګه کولای شم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې د کومو خبرو نه چې د تاسې منع کوم د هغو په خپله مرتکب شم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې چې مې وس رسېږي او زه چې د څه شي سر ته رسول غواړم هغه په ټوله ما ما د الله پاک په توفیق پورې منحصر دي ما پر هغه باندې توکل کړی او په هر معامله کې د هغه لوري ته رجوع کوم او اے قومه زما پر خلاف تاسو زلیتوب چې ته د دې وار را نه ولي چې په پای کې پر تاسو باندې هم هم عذاب راشي د نوح علیه الصلاۃ والسلام یا د هود علیه الصلاۃ والسلام یا د صالح علیه الصلاۃ والسلام په قوم باندې راغلی او د لوط علیه الصلاۃ والسلام قوم خو د تاسو نه زیات لري هم نه دی هغو ځواب ورکړ اے شعیبه تا زیاتره خبرو باندې خو موږ له سره پوهیږو نه او موږ وینو چې ته زموږ په منځ کې یو بې وسی انسان یې که ستا خپلوان نه وای نو موږ به د وخته څه سنګسار کړی وای ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر موږ باندې دروند وي شعیب علیه الصلاۃ والسلام ویل ورونو آیا زما خپلوان پر تاسو باندې د الله پاک نه زیات درانه دي چې تاسو له خپلوان خویریږئ او الله پاک مو بخي شاته وګرځاوي اوس په هغه چې څه چې تاسو کوئ هغه د الله پاک د محاکمې نه د باندې نه دي ای قومه تاسو په خپل کړن لار فعالیت کوئ او زه په خپل کړن لار فعالیت کوم پر به تاسو څرګند شي چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او څوک درواغجن دي تاسو هم انتظار وباسئ او زه هم له تاسو سره سترګې په لاره یم هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هیڅکله هلته اوسېدلي نه وو واورئ د مدیان خلق هم لري وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان غورځول شوي وو او موسی علیه الصلاۃ والسلام موږ له خپل نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره فرعون او دغه د سلطنت لوړ رتبه کسانو ته واس خو هغه د فرعون د حکم پیروي وکړه په داس حال کې چې د فرعون حکم پرېښتینې باندې نه وو وما زادوهم غير تتبير موږ په هغه باندې کړی هغه په خپل پر خپل ځان ظلم وکړ او کله چې د الله پاک حکم راغی نو دا هغه هغه معبودان چې هغه له الله پاک نه پته بلل دا هغه هیڅ په کار را نه لای کول او هغه له هلاکت او بربادۍ نه پته هغه ته نور څه ګټه ونه رسوي